و آیتون او لوی دلیل له توحید د الله تعالی له هم د دیو لپاره الارض المیته تو هغه وچ ازمه کړه احیناها چې تازه کړی د مونږه غی لره نو الله تعالی په باران نه وری و اخرجنا منها حبا فمنه یاکلون او راوباس مونږ داغې نه حبا دانې فمنه یاکلون نو دیو داغې نه خوراک کوي دا لوی دلیل لیکنه زمکه وچه الله تعالی په باران راوری پغې کې الله تعالی دانې راوخیږي انسانان دغې نه خوراک کوي دغسې چارپایان د هغې نه خوراک کوي وجعلنا فیها جنات او پیدا کړي دي الله تعالی موږ پرې ځمکه کې باغونه من نخیل د کجورې نه د کجورو باغ ته وګوره د هغې د میوې ته وګوره و اعناب او انګورو ته وګوره وفجرنا فیها من العیون او بیولي دي موږ په هغې کې ډېرې چینې د چینو د اوبو ته وګوره الله تعالی ورته دریادېږي که نه الله تعالی په دې باندې وپېژنه د یو د انګور ګنګوچه مخې ته دې کښېنه او یو یو غنټه بری باندې سوچ او فکر وکړي چې الله تعالی دا څنګه پیدا کړی کدا ټوله دنیا را جمع شي ټوله دنیا نو یو د یو د انګور غنګو چیرې نش پیدا کوله دا هیڅ کله نش کوله لیا کلو من ثمره دی لپاره چې داخلو کوخری من ثمری غلی او میوه داغي و ما عملته ایدیهم او ندی جوړ کړی دی در لاسونو ندی و ما عملته ایدیهم یو قول لمبسرین داره چې ما عملت هو دا ما نافیه ده نو په دې کې رد دی په مشرکان باندې دا میوي خو انسانانو او دا سره دیو الهو نه دی جوړ کړی بلکې دا الله تعالی جوړ کړی دی و ما عملته ایدیهم د دې لاسونو دا نه دی جوړ کړی دا پستونه میوي دویم قول لمبسرین داره چې دا ما موصوله ده او دا عطف ده په مخکې باندې دا عطف دی په ثمره باندې دا عطف دی نه دې کې معنی دا شوله لیا کل من ثمره دې لپاره چې وخوري دي میوې هغه میوې چې الله تعالی پیدا کړې دي و ما عملته ایدیهم او اخری دیو هغه شربتونه او هغه جوس او مشروبات چې دیو درې میوونه جوړ کړی دي و ما عملته ایدیهم هغه شربتونه او هغه جوسونه او هغه چیزونه چې د دیو لاسونو جوړ کړی دغه میوونه دیو د هغې نه خوراک کوي کیره د دانو نه جوړ کړي دي وما عملت دیو د میوې وخوري او د میوو نه چې څه جوړ کړي دي هغه مخوري دي نو اوس کیله ده د هغې نه جوس وځي دغسې انار دي مڼه ده امرود دی بل شی دی د هغې نه شربتونه جوړ کړي ګنی دی د هغې نه شربت جوړ کړي هغه بیا وخوري افلا یشکرون نو آیا دیو شکر نه ادا کوي د الله تعالی د نعمتونو سبحان الذي خلق الازواج كلها پاکی د هغه ذات لره چې پیدا کړی دی جوړې ټولې الازواج یا مراد درینه یو قول لم پسرینو داره چې دا جمع د زوج دا راځي په معنی د قسم سره الله تعالی ټول اقسام پیدا کړی دي نو په دې کې اشاره ده اختلاف د رنگونو اختلاف د شکلونو اختلاف د خوندونو دې ته اصل کې ازدواج وایي په عربی کې نو دې کې معنی دا شوله خلق الله دواج کلها پیدا کړی دی الله تعالی ټول قسمونه رنگونه الله تعالی پیدا کړی دی دا شین دی دا سور دی دا تور دی دا زیړ دی دا خړ دی دا رنگونه الله تعالی پیدا کړی مختلف قسمه قسم رنگونه نو دغه سي خلق الله ازواج كلها ټول شکلونه الله تعالی پیدا کړی دي نو د چا شکل خیستره ده چا شکل بد شکل ده څوک یو انسان چې هغه غونډکې ده نو څوک اوګد دنګ ده نو بعضې پلن دی بعضې نری دی او بعضې چې تمام خلقت والا دی اندامونه پوره دي نو بعضې نه دي د هر یو انسان پوزې ته وګوره سترګو ته وګوره شونډو ته وګوره غوګونو ته وګوره تندی ته وګوره ویختو ته وګوره د هر یو انسان د بل نه بدل دی خلق الازواج کلها نو دغه سه خلق الازواج کلها د دین مراد ټول خوندونه تی مراد دی خوند ته وګوره په وی ونه کې په یو بوټي کې الله تعالی یو قسم پاغي داغه په میوه کې الله تعالی یو قسم خوند پیدا کړی دی نو په بل میوه کې بل قسم خوند دی په بل کې بیا بل قسم خوند دی یو میوه د بل سره په خوند کې برابر نه ده دویم قول لمبسرین دویم قول لمبسرین داره چې د ازواج نه مراد په دې کې نر او ماده تی مراد دي نر او ماده تی مراد دي په انسانانو کې نر او ماده شته دي نو دا سی پیریانو کې نر او ماده شته دي په خرو کې شته دي په غواګانو کې شته دي په ګړو ویزو کې شته دي نو دا سی په نباتاتو کې او په دیونو کې نر او ماده شته دي الله تبارک تعالی د غزاد دی نو سبحان الذي پاکی را غزاد تر خلق الله زوال کله چې پیدا کړی دی قسمونه ټول او یاغه جوړی د نر او ماده کله په ټولو سيزونو کې مما تنبت الارض د هغه نه چې راټوکې ازمه کاومین ان پسیم او دغه سي د دیو په نفسونو کې ومن ان پسیم مما تنبت الارض یعنی دا خلق الازواج پس کې دي مما تنبت الارض دا ځمکه چې کم شي راټوکوي نو دا خلق کله ازواج کلها په هغې کې دي نو من انفسهم او دغسې دا جوړی د دیو په نفسونو کې هم شته دی د دې نه مراد د دیو په جنس کې شته دی چې هغه انسانان دي نو په هغې کې نر او ماده شته دی مذکر او مونث ومن انفسهم کې دغه یو ټکی چې زده کړئ نو انشاءالله پیدا به له درکې که نه دی باندې نه پوهېږئ چې ومن انفسهم څه معنا ده مما تنبت الارض یعنی خلق الادواج کلها الله تعالی دا نر او ماده پیدا کړی دی میم ماتون بیت الارض د ازمکه چې کم شرا ټوکی پای کې نر او ماده شته دی نو ومن ان پسیم په د انسانانو پر نفسونو کې د دیو پر جنس کې هم نر او ماده شته دی د غلی کړی دی تفسیر سمرقندی یعنی خلقا من جنسهم اصناف الذکر والانثى الله تعالی پیدا کړی دی د انسان په دی جنس کې سینپونه د مذکر او د مؤنث پکې الله تعالی پیدا کړی ومن ان پسیم دغه معنی و مما لا يعلمون او د هغه سيزونو هم الله تعالی جوړی پیدا کړی دي لا يعلمون چې دی په هغه باندې علم نه لري دې کې اشاره ده په دې کې اشاره ده ستا من دواب البحر والبر تفسیر زاد المسیر وای په وچه کې او دغه سی په دریابونو کې الله تعالی چې څومره مخلوقات پیدا کړی دي نو په هغه کې خلق الازواج کلها پای کې نر او ماده شته په ځمکه کې په دغه سی الله تعالی پیدا کړی دي په دریابونو کې الله تعالی پیدا کړی په وچه کې په دریاب کې الله تعالی پیدا کړی پای کې هم جوړی جوړی دي میګی دي مچان دي ماشی دي او دغه سي سپی دي وړاندې په سزا چې څومره زناور دي په وچه کې اوسېږي په دریاب کې پغې کې نر او ماده شته و آیت لهم او لوی دلیل د توحید د الله تعالی دی لپاره الليل او غشپه ده نسلخ منه النهار چې راکا ګور او بس موږ دغه نورز پیدا هم مظلمون نو بس دیو په دغه وخت دی په تیارو کې وي په تیاره کې دی پاتې شي سلخه په عربی کې د ساروینه پوسته کې وستل دی ته وای خو دې کې اصل کې تشبیه ده په دې کې استعاره ده اصل کې یعنی سمانه ده د غشپا په شان د ساروی د بدن معنی ده نسل خو سلخه ویل کی په عربی کې د ساروینه پوسته کې وستل نو دا بنا له په تشبیه باندې نو معنا وستا شوله د غشپا چې په شان د بدن د ساروی باندې ده او رڼا د ورځې دا په شان د فاس سرمن باندې ده نو نسله منه النهار دا شپه دا سیدا لکه دا د کا یو ساروی ده او هغه توره ده او نسله منه النهار د رڼا دا ورځ دا سیدا لکه دا غیر پاس سرمن الله تعالی چې دا راو باسي الله تعالی داسې عجیبه ذات دی چې وګورئ ورځ ورځ ختمه شي شپه راشي ورځ چرته لاړله او شپه ختمه شي بیا په ورځ راشي دا ورځ چرته لاړله الله تعالی د عجیب ذات دی نو پیدا هم مسلمون نو پس دیو په دغه وخت کې په تیارو کې وي د د شپې نه نسل خو منه نهار دا ورځ ته راخ کلی شي نو بس په تیاره شي یا شپه راشي و شمس تجري لمستقر لها او نور چې روان دی لمستقر لها دغه وخت مقرره دغه ته لمستقر لها وخت مقرره دغه ته یو مطلب درې دار چې الله تعالی د عرش لاندې روان دی نور لمستقر لها زید تللو د نور سره الله تعالی د عرش لاندې او هغه په صحیح حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې نور چې کله راخیږي نو د الله تعالی د عرش لاندې راشي د الله تعالی نه اجازه طلب کی چې ما ته اجازه در خطر شته کې نشته الله تعالی ته اجازه وکي نور او خیږي او اجازه ته دا منافی د دغه حرکت سره نه دی حرکت کوي او د الله تعالی نه اجازه غواړي او دغسې دویم معنا مفسرینو ذکر کړې ده والشمس انور تجری لمستقر لها دا روان دی تر د هغه وخت مقرره پورې هغه سره چې نور راوخیږي مغرب نه نو تر د قیامت پورې دا نور چې روان دی الله تعالی وایي تر قیامته پورې روان دی او یاران پکې اوس سوچ کوي چې لا اوس پورې حرکت یې شروع کړی دی که نه دی ذالک تقدیر العزیز العلیم دا حرکت د نور ذالک دا جری د نور دا روانیدل د نور تقدیر العزیز العلیم دا اندازه دا د زورور ذات العلیم چې پوره په هر څه باندې والقمر قدرناه منازله او سوګمې مقرر کړل موږ دغه لپاره منازله منزلونه د هر شپې سپوږمۍ په جدا جدا ځای باندې راښکاره کیږي دغه منازل دي منازله ځایونه د راښکاره کېدلو د سپوږمۍ نو هره شپه سپوږمۍ د په جدا ځای باندې راښکاره کیږي کله ورستو کله مخکې حتی تر دې پورې عاده چې دا واپس وګرځي کل کل عرجون القدیم په شان د غسانګي د کجوري زړی باندې په شان د په شان د سانګي د کجوري زړی باندې دغه سي الله تعالی کیږي سمانه ده معنی دا شوله چې کله د کجوري څنګه زړه شي او وچ شي نو هغه نری شي او کږه شي نری شي او کږه شي کله چې د کجوري څنګه زړه شي او وچ شي نو هغه نری شي او راتاو شي کږه شي زیړه شي نو دغه سي د سپوږمۍ چره اوله نری د نری د بیا غټیږي غټیږي غټیږي بیا چې کله 15 شپاړو سن واوړي نو بیا نری کیږي نری کیږي نری کیږي تر دې پورې چې هغه لکه سرنګي چې رکجوري یو سانګه ده او یو ښاخ د رکجوري هغه زوړ شي وچ شي او راغون شي نو په شان د لور باندې دغه ته جوړ شي نو لور په شان دګي شي لشمس ينبغي لها ان تدرك القمر نه دی نه دی نور ينبغي لها چې آسان شي د غیر پرانتور د کل قمر چې رالاندې کې سپوږمۍ د سپوږمۍ حرکت تیز دی نور نور سپوږمۍ نشي راګیرولې وللیل سابق النهار او نه شپه مخکې کېدونکې ده د ورځې نه بس کلن فی فلکی یسبحون دا ټول په هغه ځای د ګرځېدو کې لامبو وهي بس په خپل خپل پړاو باندې دا چلیږي داسې نشي کېدلی د شپې د شپې د شپه چې دی دا د ورځې په ځای باندې نشي راتللی داسې ورځ د شپې په ځای باندې نشي راتللی نور سپوږمۍ خپل مدارونه دي په هغه ترتیب باندې روان دي و آیات لهم او لوی دلیل د توحید د دې لپاره ان حملنا ذریتهم چې یقینا پورته کړی مونږ نسل لري فل فلک المشون په کشته ډکه کې دا دلیل عقلی دی په دې کې نعمتونه دریاب الله تعالی بیانې ذریتهم تمام نوع انسانی تی مراد ده مشران دی او که دغسې اولاد دي مذکر دي او که مونث دي او مراد درې نه څوک دي نوح علیه صلات وسلام او د هغې زامن الله تعالی په کښتۍ کې بچ کړله او د طوفان نه بچ شوله او نور خلک چې هغه الله تعالی تباه کړل و آیت لهم او لوی لوی دلیل د قدرت د الله تعالی لوی دلیل د توحید د الله تعالی دیو د پاره ان حملنا ذریتهم چې یقینا پر تکلی مونږه نسل دغی د انسانانو نسل فلفل کلمشون پاکشته ډکه کی چې غړکه شوی وخلقنا لهم من مثله او پیدا کړی دی موږ د دې لپاره من مثله په شان د هغه سيزونو باندې مم مثله په شان د کشته باندې ما يرکبون هغه سيزونه چې دی په هغه باندې سورلی کیا دا بل دلیل د قدرت د الله تعالی دی مقصد پدې کې سره یعنی الله تبارک تعالی د نوح علی صلوات و سلام ته الله تعالی خونه وکړه خونه او توکړه چې ته کیشته جوړ کا نو دا غي په شان د کی تر د قیامت پورې خلق اوس لانچونه جوړی کیشته جوړی خو لیکنه اصل اول ایجاد کون کې دغه سوکو نوح علی صلوات و سلام او غي خودلی و هغه ته طریقه خودلی و الله تعالی وخلقنا لهم من مثلی او پیدا کړی دی مونږه د خلکو لپاره من مثلی په شان د کشتی باندې ما يرکبون هغه سيزونه چې دی په غیبه سورلی کوي لانچونه دي کشتی دي نن سبا بحری دا بحری چې جادونه دي لوی لوی بلاګانی دي په غیبه ډیره دنیا سنبال کړی ده د يهود یو بیړی ده هغه په ویډیو کې وکتل یقیني هغه ته عقل حیران شي په سمندر باندې ودرولې ده نو په هغه کې په سونو جازونه راځي او فاسیتی په سونو جازونه پای کې چتونه دي مستقله مستقله یو دنیا را پکې گاډي دي پکې پای کې څه پته نه لګي او دا دنیا یې کنټرول کړی هم دا غینه ده پاغي باندې ریډار میډار ټول دا ټول فټینګ ده هر څه پاغي باندې کړی دی دومره ده چې په نظر باندې راځي دومره غټه حرکت کوي روانه ده دا غینه د مسلمانانو چې دا غینه تباک کړو دا غینه ولی خو لیکن دیو چې دا ایجاد کړی دا دیو نه دا د نوح علی صلوات و سلام دا کشته دی بس کېدلی نه شي بیا د الله تعالی د عذاب نه الله تعالی دې دغه کافرانو د ټولې بیړۍ په غرق کې کړي الله تعالی دې په دریاب کې ورمنډي او یقیني چې دا یو یو بیړۍ تباه شوله نو په دې سره هغه ټول ملکونه تباه کېږي الا رحمت منا مګر بچکو مونږه دا د وجې د رحمت خپلنه او متان الهین او پیدې ورکول دیو ته تر دې وخت پورې کله چې الله تبارک تعالی څوک راګیر کې بګشته کې الله تعالی ته چغي وهي نو بیا دیو پر یا درس بل څوک نه بلکې الله تعالی ته چغي وهي نو الله تعالی بچکی خو لیکن د دیو دا بچکول په الله تعالی باندې څه لازم او واجب نه دی بلکې الا رحمتا منا دا خصوصي مهرباني دی الله تعالی طرف نه و متان الہین او الله تعالی دیو زکه بچکی چې دیو پیدا واخلي ترې وخت پورې وس یهود او نصارا دغه کشته بیړې تیارې په دریاب کې ولاړې دي بس که الله تعالی ته امر وکړه نو بس یو غوپه ده فرعونیان له یو غوپه ورکړی ده تر د نن ورځې پورې د لکونو پوج پته ونه لګېدل نو د دیو د دې دا پته به ونه لګي الا رحمتا منا یعنی د دیو دا بچکول په موږ باندې څه لازمي او واجب نه دي بلکې دا بچکول خالصه د الله تبارک تعالی مهرباني ده په دی باندې امتان الہین او پیدا ورکول دی الہین تر دې وخت پورې و اذا قیل لهم اتقوا کله چې ویل شي ته ځان بچ کئ ما بین ایدیکم مراد درین عذاب د دنیا دی په شان د اقوام مکذبه او عذاب برمنی الله تعالی راولی ما بین ایدیکم مخکینی خلق الله تعالی ډیر توا کړی دی کنه که تاسو د الله تعالی کتاب ونه منئ د الله تعالی پیغمبر دعوت ونه منئ الله تعالی به تاسو هم د هغې په شان د کتابه کې ما بین ایدیکم دویم ما خلفکم د دین مراد عذاب د آخرت دی عذاب د آخرت مراد دی دویم قول بالعکس دی چې ما بین ایدیکم نو مراد عذاب د د آخرت ته مراد دی ځکه چې قیامت مخې ته را روان دی و ما خلفکم خو دنیا شاته پاتې کیږي د دې مراد عذاب د دنیا دی بهرحال هر یو قول چې شي خو دینه مراد دا شو چې د الله تعالی د عذاب د دنیا نه او د عذاب د آخرت نه ځان بچ کول غواړي نو د الله تعالی کتاب ومني د الله تعالی پیغمبر خبره ومني و اذا قیل لهم انفقوا مما رزقکم الله دې آیات کې بل زجر ذکر کړي چې دیو د الله تعالی د امر نه اعراض کوي چې هغه د الله تعالی په لار کې انفاق شرعي دی په سبا نه په یو باطل عذر سره د انفاق شرعي نه ځان منع کول په یو باطل عذر سره آیات ته سوچ فکر وکړئ چې پوه شئ پې وای ځا قیل لهم کله چې ویل شي ته ان په قومي مار زکم الله خرچه وکي خرج کوي دا مال نه چې الله تعالی درکړي دي تاسو ته نو قال الذين كفروا واي کافرن للذين امنوا په بار د مؤمنانو کې انو طعم من لو يشاء الله اطعمه آیا خوراک ورکو مونږه چاته کو وختل الله تعالی نو هغه ته خوراک ورکړی وي مونږه خوراک هغه چاته ورکو چې که الله تعالی غوښتل نو خوراک به ورکړی وي هغه ته کنه د دې څه مطلب دی یو قول نو بصرین پرې کې دار چې مراد درې نه داري اصل مقصد پرې کې استهزاء ده یعنی کله بچی مؤمنانو مسلمانانو دا خبر او کله چې مؤمنان نو دا واوریدل چې الله تعالی رازق دی الله تعالی رازق دی الله تعالی په خپل اراده باندې چاله چې وغواړي رزق ورکوي مؤمنان مسلمانان به چې کله دا خبره وکړله نو دوی د مؤمنانو مسلمانانو دا خبره چې کله واورېدله نو دوی به ورته دا خبره وکړله چې ستاسو د قول مطابق ای مؤمنانو مسلمانانو تاسو دا وایئ چې څوک الله تعالی غریب کی الله تعالی د چا د غربت اراده وکي نو بس هغه غریبی نو تقدیر دغه سره او چاته چې الله تعالی د مالداري اراده وکړي نو هغه ته الله تعالی د مالداري اراده کړی بس هغه مالداري نو مال دا شول چې د کافرانو ودا ویل په تور د استهزاء باندې چې دا خو تاسو وایي چې الله تعالی مالدار کول غریب اول کوي نو دا مؤمنان مسلمانان چې غریبان دي الله تعالی نه دی مالدار کړي نو مونږ یې ولې مالدار کو خدا خو تاسو وایي چې الله تعالی خالق دی الله تعالی رازق دی د خپل مشیت مطابق خلکو له مال ورکوي رزق ورکوي نو چې الله د ده لپاره نه دی غوښتلی نو زه یې ولې ولې ورکوم نو دا په طریقې د استهزا سره دوی دا خبره کوله او دویم احتمال علما کرام لیکلی دی وایي دا چې دیو اقرار کولو د موافقت د الله تعالی سره دیو به داسې ویل چې الله تعالی د مؤمنانو لره د کمزور مؤمنانو له رزق نه دی ورکړی نو موږ د الله تعالی موافقت کوو موږ د الله تعالی مخالفت نه کوو یو مخکې خبره کې مې ته ویله چې هغه استهزا وه اوله خبره دغه وه استهزا کوله دیو وای اتاس وای مؤمنانو مسلمانانو چې الله تعالی مالک دی الله تعالی رازق دی نو ستا د قول مطابق چې د الله تعالی د در فقیرۍ او د در غریبۍ اراده کړې ده نو زول مال ولې ورکم دویم مطلب دا دی د آیات دویم مطلب دا دی دوی به موافقت کاو د الله تعالی سره وای مونږ د الله تعالی سره موافقت کاوه نو الله تعالی دی له مال نه دی ورکړی نو مونږ ولا مزکه نه ورکو چې الله ولن دی ورکړی مونږ د الله تعالی مخالفت نه کوو او مفسرینو د غیر لپاره واقعم لیکلی ده و یو باندې چې سړی په جاهلیت کې هغه به اوخان به سره ول ډیر اوخان یو نو کم چې په اوخانو کې دوه قسمو یو ساربه اوخانو او دویمه خوار اوخانو ساربه اوخان چې ونه هغه به مزیدار ځمکې له بوتلل چې پای کې شینکی و ډیر زیات واخه او پای کې ډیرو هغه به پاغې کې سره ول او کم چې هغه خوارو نو هغه به په داسې کې سره ول چې شړ ځمکه باندې په کې واخه او اسې په کې ګرځیدل او چا دې د پوسو کې چې دا تولی کې خبره خو الټه پکار ده پکار دار چې دا کم ساربو خاندي دې ته دغه کم واچول شي واخه او دا کم چې خوار دین واغې ته واخه زیات واچول شي نو دبو ته ویرله وای دا چاق چری دا ساربه چری دا الله تعالی ساربه کړی دي نو الله تعالی سره خه کړی دي نو زمو سره خه کوم زه د الله تعالی خلاف نه کوم د الله تعالی موافقت کوم او دا خوار چې دی سم د الله تعالی خوار کړی دي چې الله تعالی ول نه ور کوي نو زه ول ولي ور کوم دا باندې چې دا خبره کوله مفسرین دې آیات ناغلی کړی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ډیر تفصیل بیان کړی نو دې دې کې دویم معنی دا شوله انو طعمو قال الذين كفروا واي كافران الذين امنوا فبارد مؤمنانو کې انو طعمو من لم يش ما انو طعمو اي خوراک ور کومنګا من هغه چاته لو شاء الله کو وختل الله تعالی اطعمه نو دې ته خوراک ور کړی نو چې الله تعالی دله خوراک نه دی ور کړی نو زم د الله تعالی موافقت کوم زه د الله تعالی خلاف نه کوم زول هم سنور کوم لکه هغه وخانو خبره ونه ان انتم الا فی ضلال مبین د دې کې دوه احتمال دي یو دا چې دا قول له کافرانو د مؤمنانو ته د مؤمنانو مسلمانانو به چې د کافرو ته ویل چې الله تعالی په لار کې خپل مال ولګوئ نو دې کافرانو به د مؤمنانو دسې به ورته ویل ان انتم نه یې تاسو ای مؤمنانو مسلمانانو الا فی ضلال مبین مګر په ګمراهۍ ښکاره کې چې تاسو مونږ ته دا وایې چې د الله خلاف وکئ یو سړی الله غریب پیدا کړی دی ته ماته چې مالدار یې که نو دا خو د ګمراهۍ کار دی زه کوم او تاسو هم ګمراهان یې ځکه تاسو د الله تعالی خلاف کوئ الله یو سړی غریب پیدا کړلی ته ولې ته یې مال له ورکه مالدار یې که نو دا خو ګمراهي ده دا کار زه نه کوم دویم قول مفسرین دا چې دا قول د الله تعالی د کافرانو ته نو مردا شوله ان انتم الا فی ضلال مبین ما بین او اذا قیل لهم اتقوا ما بین ایدیکم وما خلفکم لعلکم ترحمون دا دغه سره لګي د قیامت نه انکار کاو و یقولون وای دیو متا هذا الوعد کله به دغه وعده د قیامت ان کنتم صادقین که تاسو رښتونی ما ينظرون الا صیحه واحده انتظار نه کوي دیو مگر د یوې چغې تاخذهم چې او بنی سیدیو لره دغه چغه وهم یخصمون او دیو به جګړه کوي دیو به جګړه کوي دیو به دا اور او بنی سی چغه به ورته راشي ان کانت الا صیحه واحده مراد د دین اولنې شپېلې تی مراد ده چې اسرافیل علیه الصلاۃ والسلام به د دنیا د ورانیدو د پاره په په شپېلې کې به یو پکې وکی د ټولو دنیا به چره وران شي وهم یخصمون تاخذهم او ونی سیدیو دره دغه چغه دغه شپېلې وهم یخصمون په داسې حال کې چې دیو به جګړه کوي هم یخصمون د دې څه مطلب دی جګړې به کوي او قیامت به راشي د دې په حدیث کې ردی تفصیل لاغلی دی او هم یخصمون دیو به مشغولې په دنیا کې په حدیث کې راځي چې قیامت به په داسې حال کې قایم شي چې دوو سړو به کپړه خوره کړي هغه به هغه به کټکۍ کور کې به واده یا به خیرات یا اختر له وزان له کپړه اخلي نو تلې به د کپړو والا دکان ته به ورغلی کپړه به هغه راخلي او هغه به کټ کوي سودا به دې کوي هغه کپړه به راله نغښتې نه قیامت به قایم شي یو سړی به هغه جوړی اخور به جوړی اخور د په خپل غوجل کې به اخور جوړی او هغې باندې به خټې او سیمټ او پلستر وغیره به کړی خو لیکنه څاروی به له په هغې کې نه یي تړلی چې په هغې کې خوراک وکړي او قیامت به قایم شي یو سړی به داسې چې تله به چې تکړی تله پاغه باندې به شی تلی پلاس کې یو خوست تر پرېزمکه کې پرېزمکه باندې تلی دی لاندې مخکې وتره داسې و چې هغه کنډې والا بواغه او شتوله وي نو سړی به داسې چې هغه وتله او چې تکړی پلاس کې به اوچتای لاندې به لای خو دی نه یو قیامت به قائم شي یو سړی به داسې چې نوړی به راغستی په خپل لاس کې به نوړی راغستی وي او خلی ته به واچي تیر کړي بلانی او قیامت ته په قائم شي وهم یخصمون دغه معنا او دا په حدیث کې شرح راغلی ده تاخذهم او بنی سیدیو لره دغه قیامت به پراشي دغه چغه و پراشي او دغه په دې شپېلې کې و پکې وکړل شي په داسې حال کې چې دیو بجګړې کوي نو وهم یخصمون یعنی په دنیا کې مشغول وي نو څوک کپڑے کټ کوي او څوک اخورې جوړي او څوک چا به لو شروع کړی لو به لنۍ پوره کړی چا به تریشل شروع کړی او چا به یو شی شروع کړی چا بل شی هغه به لا پوره کړی نه قیامت ته پې قایم شي فلا یستطیعون توصیتا نو طاقت به نه لري دیو توصیتا د وصیت کولو ولا الی اهلهم یرجعون او نو دیو خپل کورنۍ ته واپس راشي بازاریان په بازار کې مړ شي او دغه پټو والا په پټو کې مړ شي او اهل القرآن چې څوک په جماعتونو په مدرسو کې دي جماعتونو مدرسو کې به ورته مرګ راشي د چا مخې ته قران کریم پروت دی هغه له مرګ په دغه حالت باندې راشي نو د چا مخې ته شراب پراته دي د هغې له په دغه کې مرګ راشي دغه د سوچ کول پکار دي او هر یو انسان هغه کم حالت غواړي چې الله تعالی په زمان راضي شي او د پاغي باندې الله تعالی مخې ته لاړ شم وانو په خپې سوري پکې وکړې چې شپېلې کې پیدا هم من الاجداس الی ربهم ينسلون نو دیو په دغه وخت کې د قبرونو الی ربهم خپل رب ته ينسلون ورزغریږي ورزغلی به ورمنډې به وهي دا هغه دویمه نفخه ده دویمه شپېلۍ او بار بار دغه مونږ ویلله چې د دواړو شپېلو په منځ کې څلوېښت کاله فرق دی دا دویمه نفخه ده د پاره دی چې دا ټول خلک به الله تعالی د ځمکې نه دوباره راپورته کړي نه هغه دویم حالت الله تعالی ذکر کړي او په کې به وکړی شي په شپېلۍ کې دا دویمه شپېلۍ ده په اذا هم من الاجداث په دغه وخت کې دی به د قبرونه الی ربهم خود رب طرف ته ینسلون ورزغلي ورمنډې به وهي د الله تعالی تر طرف نه وته پوستر ملائک باندې ویل شي هاذا ما وعد الرحمن دا خو هغه وخت د وخت د رحمان ذات وعده کړی او صدق المرسلون او رښتیا ویلی او اغره لګلې شو پیغمبرانو تاسو ته پیغمبرانو بیان کو خو غدا یې کنه او دا چې را پاسه ولې خدا د سره الله تعالی له وزنو کړی چې قیامت را روان دی خو تا په دنیا کې ځان لون کړی او کونوي او ځان دې چې ریش پیلې کړی او ځان دې غلې کړی چې بس مړه قیامت نشته بس دغه دنیا ده دویم قول لم پسرین داره چې د هاذا ما وعد الرحمن دا قول دی د دا قول دی د منکرینو او مقصد په دې جمله کې اعتراف دی په خپل جرم باندې په دنیا کې خو تاسو نه منله چې قیامت به راځي خو لیکن چې کله قیامت یقیني قایم شي او تر قبرونو راپاسول شي نو د منکرین په خپل اقرار وکړي چې هاذا ما وعد الرحمن دا غ وخت دی چې رحمان ذات زموږ سره وعده کړی و او صدق المرسلون او رښتیا ویلو پیغمبرانو پیغمبران چې موږ ته کوم دعوت را کړو نه بالکل صحیح ان کانت الا صیحه واحده نبی دغه مگر یو چغه مراد تنه دوی مشپېلې د بس یو پکې ده کې بل وکې سنشتره پیدا هم جميع الذين محضرون نو بس دا ټول خلق به مونږ ته محضرون حاضر کړی شي میدان محشر ته مراد دی دوی مشپېلې شو لکه د الله تعالی مخې ته وسودرېږي او الله تبارک تعالی غ حالات چې د ازمکه او اسمان دا ورانی ګیرسه نو عائشه رضی الله تعالی عنها پښتنه کړې وکنه د الله تعالی پیغمبر د خلق به کم دی کی نبی اسلام ته په جسر باندې دا به یو پولی دا ټول مخلوق په پاغي باندې ولاړی نو الله تعالی و د اسمان نه وغورځي د استوري به نور شي نور او سپوږمۍ به کار پرېږدي د دغه چیرې ده په دې اسمان کې او دروازې دروازې پیدا شي بیا د اسمان الله تعالی را وغورځي اسمان به را وغورځي د یو غر نه چې غټه غټه را وغورځيږي څومره درزا کوي او بیا د اسمان به را غورځيږي دې ته د ټول خلک ګوري د ځمکه به داسې شي دا غرونه دا به والوځولی شي او بیا به یو هوار میدان به جوړ شي نو بیا به سپونه جوړ کړی شي ډیر سپونه یا یو سپ ټول مخلوق به الله تعالی مخې ته ودرول شي حساب کتاب به شروع شي پیدا هم جميع لدینا محضرون نو پس دغه وخت کې به دیو ټول لدینا زمونږ سره زمونږ په مخ کې محضرون حاضر کړی شي فلیوم لا تظلم نفس شی نو به دغه ورځ باندې به ظلم نشي کېدلی په هیڅ یو نفس باندې هیڅ قسم ظلم ولا تجزون الا ما کنتم تعملون او بدله ونه شي در کېدلی تاسو ته مګر هغه چې تاسو کوم عملونه کول بس چې څنګه دې وکړل هغه ور سره کېږي نو خلک کوی کنه چې بس چې څه کاری هغه بری بی نو چې سری کرلی دی هغه به وسره بی په دنیا کې چې څه اعمال کړی دي قیامت کې ورته هغه بدله ملوي ان اصحاب الجنت یقینا جنتیان فی شغلین پاکهون اوس دا ذکر کیږي بشارت پرې څلورو آیاتونو کې بشارت ذکر کیږي مؤمنان مسلمانانو ته ان اصحاب الجنه یقینا جنتیان یا الیوم په دغه ورځ باندې د قیامت پر ورځ باندې پیش غولین په مشغولتیا کې وي پاکي هون او خوشحالي کون کې وي پیش غولین په مشغولتیا کې وي د دین مراد سره مفسرین لیکلي دي دا ډیر څه ته شامل دی د دین مراد ټول لذتونه او نعمتونه د جنت مراد دي چې دا خوراکونه دي پکې خوراک سکاک دي دغه سي حور غلمان دي د خپل خپلوانو مرګرو سره مشغولتیا را د ټول بری کې داخلي پاکي هون دا تفسیر دی شغولین د پاره ان ان اصحاب الجنه اليوم یقینا جنتیان په دغه ورځ باندې پیښ شغولین په مشغولتیا کې وي ا مشغولتیا څه شی ده پاکي هون په خوشحالو کې وي ارائکا جمع د اریکتون ده د ناوی پالنګ ته وي او متکئون تکیاګانې به وهلي تکیاګانې به وهلي لهم فیها پاکتون د دې لپاره پر جنت کې میوي وي ولهم فیها ما یدعون او د دې لپاره به هغه څه چې دوی غواړي دیو چې څه غواړي او په په زړه باندې څه ارمانی دا یدعون د په معنا د تمنا او د اشتهاس دا متضمن دی معنا د تمنی او د اشتها لره بس چې څه خوخی څه تمنا کوي او څه خواهشات هغه په دې هغه په جنت کې پوره کیږي د خواهشاتو د پوره کېدو ځای جنت دی که څوک دا غواړي چې زه خپل ټول خواهشات پوره کړم هغه د جنت لپاره تیاری وکړي چې د زړه یې څومره ارمانونه دي خواهشات دي او په جنت کې پوره کړل شي دنیا د خواهشاتو ځای نه دی دنیا د الله تعالی نه د یری ځای دی او د خواهشاتو ځای هغه جنت الله تعالی پیدا کړی دی سلام قولا من رب الرحیم سلام دا سلام دا مبتلا ده خبر حذف ده اصل لسره لهم سلام د دې لپاره و سلامي قولا من ربهم وینا به ورته کیږي د طرف د رب د دیونه رحیم چې مهربانه ذات دی نو دغه سلام به د الله تعالی له طرف نه دیوته لهم سلام قولا من ربهم د دې لپاره به سلامي چې هغه وینا به کیږي دیو طرف طرف د رب نه رحیم چې ډېر مهربانه ذات دی د الله تعالی تر نو په دې باندې سلامتی ای وامتاز اليوم ايها المجرمون د دې آیات نه تر د 15 پیتم آیات پورې ذکر کیږي تخفیف او خروی مجرمانو ته کم خلک چې مجرمان دي نو هغه ته الله تعالی تخفیف ذکر کوي او په عبارت کې اصل کې تقدیر دی اصل لسره ويقول للكفرة او وبوي الله تعالی کافرانو ته په سر ملائکه باندې ومتاز اليوم ايها المجرمون جدا شي تاسو نن ورځ ايها المجرمون اي مجرمانو تاسو جدا شي د مؤمنانو مسلمانانو تاسو جدا شي ستاسو ځای جدا دی او د هغوی ځای جدا دی یو بل نه جدا شئ تاسو او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه واقعه هغه مرته بار بار ویله چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په قاری سي پسې ولاړو د مسخوتن په مانځ کې سوره یاسین اولسته دا آیات په کې ولوست امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د سار نورستو د مسخوتن د مانځه نه وروسته تر د سحر د مانځه پورې هغه ناسته ناسته ناسته او جړاګانې کې جاړي سحر چې کله مؤذن ناغه جمعات ته امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وړقاو وسه پریشانی راته او سه مشکلات دې ته چې دومره زیات پریشان نه نو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ته ویرله وای تا ته پته نشته وای سه وای بیګا دغه کما صورت ویل او په مانځ کې کم صورت ویل نو هغه ته راوی چې سوره یاسین ویل او کنه نو سوره یاسین چې ویل نو پاغي کې کم کم آیاتونه ویل پاغي کې دا آیات نو راغله چې وم تاذ اليوم ايها المجرمون دا الله تعالی په قیامت کې دا اعلان کړي اوس ما ته دا پته نشته چې زه په دې مجرمانو کې ما او که زه په دې نورو کې ما ما ته سره پته نشته ځکه مجرمان خو قسمه قسم دي کنه یو اعلی جرم دی کوپر او شرک او بيدینی هغه خدای نه خو مسلمان پاک دی ځه خو دویم یو بل جرم دی جرم اصل مجرم هغه چاته وي چې ښکارا ګناهونه کوي نو په ګناهونو کې خپل مراتب دي یو ګناه کبیره ده شرک هم ګناه ده او زنا هم ګناه ده وامتاز اليوم ایها المجرمون جدا شئ تاسو الله تعالی به جدا کی الم احد الیکم یا بنی آدم آی ولی پخه خبره نه وکړی ما تاسو ته اولاد د آدم علی صلوات والسلام هغه پخه خبره سوه الله تعبد شیطان چې بندگی ونه کوي په اتا تابعداری ونه کوي بی دلیل شیطان الله تعبد شیطان د شیطان عبادت خو چانه دی کړی نو څنګه الله تعالی وجه تاسو ته خو ما ویل د شیطان عبادت بنه کوي مراد درې نه سره اطاعت د شیطان تی مراد دی الله تعبد شیطان د شیطان تابعداري باندې کوي انه لکم عدو مبین یقینا هغه ستاسو د پاره دشمن دی ښکارا مبین دوه معنی مخکې بیان شوی یا دشمنی بالکل ښکارا ده او یا دشمنی ښکارا کون کړي ښکارا دشمنی کون کړي سره شیطان علم احد لکم یا بنی و ان یعبدونی هذا صراط مستقیم او زما بندگی کوي دا له مخکې نه لاندې عالم احد نه لاندې لیکن او تاسو ته ولی مانو ویل چې خاص بندگی خاص کې زما لپاره هاذا صراط مستقیم دا لار برابر ده د الله تعالی اطاعت دا برابر لار ده او د الله تبارک تعالی نه اطاعت نه کول بلکې د الله تعالی خلاف کول نو هغه سره بی دینی ده هغه شیطان تابعداری ده ولقد ضل منکم جبلا کثیرا ولقد ضل منکم هذا صراط مستقیم امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ معنا کړی دا د دې سمانه عبادتي دین قویم هذا صراط مستقیم عبادتي دین قویم زما عبادت چې هغه قوی دین دی عبادتي دین قویم زما عبادت کول هغه قوی دین دی تعقلون معنی څه ده تعلمون عداوته اي تاسو د د شیطان په دی دغه باندې نه پويږي دغه په دشمنی باندې تاسو اوس پوری پوه نه شولای افلم تکونو تعقلون یعنی تعقلون ان الواجب طاعت الله تاسو په دې باندې نه پويږي چې واجب خو په من د الله تعالی تابعداري نه نه د شیطان تابعداري امام قرطبی رحمت الله علیه ذکر کړی او یو ډیر عجیب نکته مو په سرین ویل ده دې ځکه د جبلن کثیرا مراد الناسن کثیرا خلقا کثیرا مراد تن ډیر خلق مراد دی خدایغه تعبیر شوه په جبل سره معنی دا شول چې شیطان دومره غټ غټ خلق گمراه کړی دي چې هغه په شان د غټو غټو غرونو باندې جبلن جبل لیکن نو دومره خلق چې هغه شیطان تبا کړی دی او غرق شوی دی هذه جهنم التي كنتم تعدون هذه جهنم التي دغه مفسرین لیکلی یقال لهم اذا دنو من النار تفسیر مظهری وای کله چې دیو جهنم ته رانږدې شي نو او ویل شي وته دا جهنم هغه دی کنتم تعدون چې تاسو سره وعده کېدل شوله تاسو سره وعده کېدل شوله دا جهنم دی اصلاح ورننه وزیدی ته بما کنتم تکبرون پساو درې تاسو کو پر کاو تاسو کو ورکاو علمنا الیوم نختم علی افواههم نو په دغه ورځ باندې مهر به ولګو مونږ علی افواههم د دې په خولو باندې او تکلمنا ایدیهم او خبرې به وکړي زمونږ سره لاسونه دی وتشهد ارجلهم او ګواهي به وکړي ودیو باندې خپیر دی بما کانو یکسبون په هغه کارونه باندې چې دیو کول په دنیا کې کم اعمال چې دیو په دنیا کې کول الله تعالی وایي که دا الله تعالی په د مهر ولې ولګي مخکې په سورة الانعام کې ذکر شوی دی دیو به انکار وکړي او دیو به دا ووایه والله ربنا ما كنا مشرکین سورة الانعام د رښتم نمبر آیات کې ذکر شوی دی نو کله چې دیو انکار وکړي خپل بيدینۍ نه نو الله تبارک تعالی په پیالیه ونختم ولا فایمه تکلمنا ایدیهم په خلی باندې به مهر ولګي او او تکلمون ایدیم خبرې به وکړي زموږ سره لاسونه نه دي وتشهد ارجلهم او گواهی به وکړي د دیو هغه خپې بما کانو یکسبون په هغه کارونو باندې چې دیو کول هغه الله تعالی وایي دا لاس پرې ګواهي وکړي دا دا مټې پرې خبرې وکړي دا لاسونه پرې خبرې وکړي بما کانو یکسبون چې کوم اعمال لیکلي دي ګوره امیر سے محترم رحم الله یو ځل یو بیان کې خبره وکړه هغه راته ریاد شوله دا آیت یو ځل بیان کې وایه او ډیر عجیبه واسه پیوک یو ټکی پکې امیر سي محترم دا ویل وای ګوره دا گواهی به لاسونه خپې ولې کوي الله تعالی سره دا خبرې لاسونه خپې ولې کوي دا ځکه کوي چې الله تبارک تعالی د دې انسان دا لاس پیدا کړی دی خپې پیدا کړی دی پرې کې دا ګوتې دي او دا ګوتې چې دي بیا په دې کې الله تعالی نکونه پیدا کړی دي دا نکونه په مثال د کیمرو باندې دي دا نکونه په مثال لڅري د کیمرو باندې دي نو الله تبارک تعالی په دنیا کې هم دغه دغه راويسته نمونه راويسته کیمرې دي موبایل نه نو ته چې کم یو کار کې او ته ته کیمره ونیولې شي نو هم عقب کې بیا ښکارې ورسو په ویډیو کې کړه چا په پوزه باندې مچ یو کیمره ته مخامخ کړي خو قمچ په بیا ښکاری رستو کنه هغه په بالکل ښکاری نو دغه سي د انسان په دې خپو کې لس کیمرې پر خپو کې لګېدلې دي پنځه په یوې کې پنځه په بله کې او دغسې په لاسونو کې لس کیمرې لګېدلې دي نو دا هر څه دي اوس دا دا سیوکۍ دا محفوظ کړی الله تبارک تعالی به دا په قیامت په ورځ باندې بیا ګویا کړي او بیا میر محترم رحم الله ډېره عجیبه خبره وکړله وایي په دې کې د الله تعالی حکمت اوس دا نکونه غټیږي نو دا نکونه بیا واړه کوي دا سخا شي کنه دنده کې نو دا وسی کله چې کیمره څه شي دغه سخای نو هغه خلک سپاکي دا سکریچ کوي بنه دا به سپاکي نو څرنګه دیو لیدل کولای شي سترګې خلاړه لې ختم شولې نو څرنګه دیو لیدل کولای شي څرنګه دیو لیدل کولای شي بیا د دې آیات معنا مطلب سره الله تعالی وی لو نشاء لتمسنا علی اعینهم کزو غواړم نردیو دا اورانې به کم ړندې به کم نری د سترګې پس توقع صراط نو دی به بیا وړاندې کیږي لارې ته خو لیکن فانا یبصرون څرنګه ودیو بیا لیدل وکي لیدل بیا دیو نشي کولای حاصل د دې آیات دا دی الله تبارک تعالی فرمای الله تعالی په دې باندې قادر دی چې د دې د سترګې الله تعالی باندې کېړندې کی الله تعالی په دې باندې قدرت لري لکه سرنګ چې الله تعالی د دیو د باطینی سترګې د هدایت لندې کړې دي د زړه د زړه والونه بندي زړه ته هدایت نه کوزیږي په دماغ باندې د الله تعالی کتاب اثر نه کوي لکه سرنګي چې ردیو د باطینی قوتونه ختم شوی دي الله تعالی وای دا هم کولای شم چې ردیو د ظاهری قوت ختم کما ظاهری سترګې ختم کما مبصرین لیکلی لتمسنا علی اعینهم تمس په عربی کې ویل کیږي ړونوالی ته خو داسې ړونوالی چې د سترګو د چاودوالی نه ده کوم چې اوس دا سترګې چاودلې دي دا کولاویږي دا زیزمې دا پردې پې راغلي دي خو دننه سترګه چې دی دغه هغه پکې کولاو ده ځکه چې دا داسې ده لکه پریشنه جي کړی داسې سیري کړی ده که نه دا سیریوالی ده پکې دا دا سوری دی نو دې وجې نه دن دا ګاټې پکې ښکاره دي او هغه شی ني نو تومس په عربي کې دې ته وایي چې الله تبارک تعالی پر دیو د سترګو د پاس او لاندې کمزیز مینې دا و دوانه رایو دی کې الله تعالی دا کولای شي دا د الله کولای شي دا سترګې دې بالکل وچه دا د کولای شي دا کم چاود دې ستا په سترګو کې الله تعالی کې دا چاود ختم کی دا دوان عزیز مې یو ځای سره دا دوان را یو ځای کی نو بیا وته څه شي ویني پس ته وقص راته نو وړاندې کیږي و دیو لارې ته خو لیکنه دیو به څرنګه بیا لیدلو کی لیدل بیا نشي کولای مفسرین لیکل دي دا آیات په شان د بعینه د آیات د سورۃ البقره شلم نمبر آیات دی ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان الله على كل شيء قدير که الله تعالی وغواړي نو د خلکو دا نظرونه به ختم کړي که الله تعالی وغواړي د دې د غوګونو د اورېدلو کم قوت او طاقت د الله تعالی دا ختمول شي ولو نشاو کو غواړو مونږه له تمسنا علی اعجنهم ړونوالی وراول ورانی به کومنګ سترګې ردیو او ران ورانوالی سره یا بدل الله تعالی د سترګې وچه دا د الله تعالی کول شي چا چې د الله تعالی خلاف کړی دی الله تعالی دا لاندې کړی دی ډیر خلک الله تعالی لاندې کړی دی هغه یو کس ویل کنه عالم بیان کاو او دغه آیات وای د سورۃ الملک اخرنی آیات لو نشاء لطمسنا على اعینهم کومګه وغواړو الله تعالی ورانی به کومګه سترګې لري پس توقع صراط نه دی وړاندې کیږي بیا لارې ته خو لیکن فانا یبصرون څرنګه بیا لیدل وکړي لیدل بیا دیونه شي کوله فانا یبصرون لیدل بیا نشي کوله ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم او کو غړو مونږه نو بدل وکومږه شکلونه د دیو على مكانتهم په خپل زیاد دی باندې على مكانتهم الله تعالی وی که زه وغواړم نو دیو دیو بزا اوغړم لمسخنا علی مکانتهم لمسخناهم نو بدل وکومنګه شکلونه دیو علی مکانتهم په غزه د ودریدو د دی باندې علی مکانتهم یو قول لم بصرین داره چې مکان نه مراد په کم ځای کې چې انسان ولاړ دی یا ناست دی هغه ځای ته مراد دی نو مطلب د آیات دا شو اعلی مکانتهم الله تعالی وی که زه وغواړم نو انسان چې به کم ځای باندې ناست دی یا ولاړ دی د هغې نه به معمولي حرکت هم ونه کړي بغیر د خوځېدلو نه وبه نه خوځېږي الله تعالی وی زه به دا شکل بدل کړم دا زه کولی شم د یو ځای نه څوک حرکت به ونه کړي الله تعالی که زه وغواړم نو په یو ځای باندې به تباه کړم په دغه یو ځای به هلاک کړم او د شکل به الله تعالی زه بدل کړم لمسخناهم علی مکانتهم دوی معنی په سینه ذکر کړی دا علی مکانتهم مراد درینه هغه ځایونه د ګناهونو دي مراد ته نه زیاده ګناهونو ته مراد دی زیاده ګناهونو علی مکانتهم نو معنی دا شوله ولو نشاء کو غواړو مونږه لمسخناهم نو دیو به مونږه مونږ به مسخ کو دیو لره مونږ به مسخ کو دیو لره څنګه به الله تعالی مسخ کی علا مکانتهم په غزې د ګناه کول باندې ته چې کله د الله خلاف کې د الله تعالی پیغمبر خلاف کې مثلا یو سړی دروغ وایي یو سړی بیلما زره په خپل کټ کې پروت دی نو الله دا کولی شي چې دغه کټ نه په دغه کټ کې پروت یو سپی ته جوړ کړي الله تعالی خنزیر ته الله تعالی جوړ کړي دا کولی شي دغه لیکلي دي مفسرین وایي علی مکانتهم یعنی پیل مکان الذی اجترأو فیه علی المعصیه ته چې په دې کم ځای کې زلورتیا کې په ګناه باندې الله تعالی دې په دقه ځای کې تبا کولی شي ومستطاع مزین نو طاقت به نه لري دی او مزین د مخکې تللو ولا یرجعون او نی به واپس راګرځېدلی شي الله تعالی به داسې تبا کړي نه به شاته تللی شي او نه مخکې ته تللی شي الله تعالی به نو داسې دغه تبایی و دی الله تعالی وکړي الله به یې داسې تباه کړي تفسیر زاد المسیر لیکلی دی لمسخناهم على مكانتهم مراد درینه لجعلناهم قردة وخنازیرا الله تبارک تعالی کو غواړي نو ستاسو نه بخیندران او شادوګان من نه جوړ کی که ګناهونه کوي فما استطاع مزیان نو دی و طاقت نه لري مخې درتلو ولا يرجعون او نه دی واپس را ګرځیدل شي ولا يرجعون واپس په دې نشي راتللی ومن نعمره ننکسه په الخلق ومن نعمره او هغه څوک چې نعمره هغه څوک چې زیات کو مونږ عمر داغي ننکسه په الخلق نو کمزوری پیدا کو داغي پندامونو کې ننکسه په الخلق د هغې په پیدایش کې او د هغې په اندامونو کې مونږ کمزوري پیدا کو نو افلا یعقلون آیا دا خلک عقل نه لري آیا دې کې عقل نشته په دې خلکو کې په دې کې سوچ او فکر وکړي